انت فل آیاتنا ټول فکذب و ابا نو درو جنتیا یو کړه انکار وکړو ویل آیات رات لکړ دې مونږ ته چې واسه تمګه د خپل ازمه کې نه په خپل جادو باندې اے موسی موسی ته موږ وباسي موږ راتلو کوتا ته په جادو باندې په مثال لري وګرځوا زمونږ په خپل مینس کې موعدن زید واده وخت د واده لا نخلفه خلاف نکو مونږه د دې نحن ولا انت نمونږه اونتا مکانن سوا زې بالکل برابر موسی علیہ السلام یې سبوي سبا یاد ساتي کپټ پټ مناظره وشي بیا یې نه منی دا شي خراشه چې جشن د تاج پوشي او د ټوله دنیا دا منظر ویږي الله سچ په خراجي زما د الله پکړو صبر د موسی عليه السلام وای ولی من کان یعلم ان الشهد مطلبه من کان یعلم ان الشهد مطلبه فلا يخاف للدغ النخل من من الالم د چا چې غبین مطلوبه د مچای د شیشو نه بیا نه یریږي موسی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی سیدل غواړي او دا چې را جمع شي خلک په وخت د ساخ کې چې دا ګرمه ګرمه جوړه شي او دا دا دا میله خپه دی جوش او خروش سره روانه شي بس هغه وخت شو واړې فرعون نه جمع کړ خپل کې کې دنا ثم اتان بیا راغې مقابله تا نو بیا زره ساحرانه د موسی عليه السلام مقابله لرا وستل موسی عليه السلام اول خطاب کوي ساحرانو سره سوچ دې جبه دغه نه خبر کته روانو نه یوځای کې ویلکم سٹور راځي کنه نا کس ما سره طالب العلم مولوی صاحب دا څنګه عجیب خلک دی ویلکم سٹور وای وقد خاب من افترا فتنازعوا امرهم دیو جګړه جوړ کړه په خپل کار کې په خپل ما بین واسرن جوانو پټه کړه جرګا چاویل دا نبی دا مقابله نکو چاویل نبی د سره دینا مقابله کو بیا زر زر وی چې دا سینا فرعون خبر شي دا معاملې پټه وساتله اویل او اتفاق په دی وشو چې مقابله کول غواړي قالو نو یلا دا د مخالف قولو ان هاذان لساحران فمن کان لله کان الله له الله ور سره ده وې سړو ټول په یو ځای ورځو په وقد افلح اليوم من استعلا اپتا کې سره کامیاب د نن ورځ هغه څوک چې اوچت شو غالب شو ویل اے موسی یا تو غرزوا 1 لک 40 هزار مارا ټول دنیا پټکېګا فاوجس فی نفسی او چغا دا او سورا دا او کوکا دا او تنی تنها یو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ولاړ دے پټکړه موسی علیہ السلام ازمرا پټکا موسی علیہ السلام پخپرړ کیرا یاره پټه کړه یا الله دا څه قصه ده فوجس فی نفسی دته خوف طبيعي وای او د موسی عليه السلام په خیالي قوت باندې اثر شوی او نه په عقلي قوت عقل د پیغمبر نه خوځي ځکه داغه تعلق د زړګي سره ای خیال خیال خو یې خیال خو عجیب شه دی فوجس فی نفسه خیفه موسی دا ستاسو مشر هغه و چې خدای او تاسو ته جادو زوا پرېکم ستاسو لاسونه په من خلافن عدل بدل بیا په پانسی کم تاسو په تنو د کجورو تاسو په شی چې کم یو لازم نه سخت په عذاب کې او باقی دی دغه عذاب استصبت د ساحرانو مضبوطواله د جادوګرو قالو ویل دیولنو سرکا سختا سختا کړهونه په مصر کې کړهو یوازې په موسی نه بلکې په ټولو بنی اسرائیل په ور کې ولاړ موسی علیہ السلام ته الله الهام وه وکړه چې موسی د شپې دا بندګانو یې بوزا شپګلا کا خلق موسی علیہ السلام سره روان شو ولقد وحینا الی موسی دا موږ غوسه کوي راځي چې ورزو په چې چکنی کو ماغش پګلا کا ونو دې شپړ لسلا کا پسې الکه ما شومان امر پسې را لکه هفتا سو پاتې شي کنه بنانه تماشا ګورو فرعونی خزه بویل ویل ای خاوند ما بوزا ما بوزا ای ولی تا بوزا ما ویل ګورو چې څنګه چل کی دا تماشا یې فیحل علیکم نو نازل بشی پتا سبحانه زما غضب او هغه څوک چې نازل شو په دبانې زما غصه فقد هوانو ده هلاک شه او یقینا زبکون کې مال من هغه چاته بخنه کون کې ما هغه چاته چې توبه وباسي د شرکان و آمن او ایمان راوړي او عمل صالح کوي ثم اهتدى بیا کلک شي په دی باندې تر مرګ پورې ثم اهتدا کلک شي په دی باندې تر مرګ پورې شپغم مقام ما جلکان قومی کیا موسی موسی علیہ السلام کوه تور ته روان دي کوه تور کې حضرت موسی کلیم الله او یا کسان ور سره دي چرآ شي دا الله خبره به په تور باندې ما سره الله خبرې کوي تاسو به مو اورئ زګه دی وی چې موږ الله لیدل نه موسی څنګه ته تعالی تورات د سي درکړې شو او یا کسان ور سره دي انتخاب د منبرانو کله چې د تور غرتا وادي مقدس ته نږدې شو نو موسی عليه السلام تر په قدمونو کې مخ کې شو زګه دې ته ویلې شي شوق شوق الله الله دې ما وتا بیا حرم ته بوزي کله چې بیت الله ته نږدې شنو ته به وسوې چې سوال وته وال وته قال هم مولاي على اثري مرګ رتبم نه ګوره چې وال وته څنګه به زر رسېګما څنګه به زر رسېګما څنګه به په ما باندې نظر د بیت الله لګي او په بیت الله به زه د خپل سترګې څنګه یې خوما نو الته خدای الله خبرې وي موسی عليه السلام یو ځل اورېدلې وي او دا الله دا خبرو کم لذت هغه یو الله تعالی علم دی او موسی عليه السلام تعالی علم شوی الله دې موږ جنت ته بوزو بوزي چې موږ الله ویم نو دیدن می او خبرې می السلام علیکم یا اهل الجنه سم عجیب خبره وی قال هم اولای علی موسی علیہ الصلوۃ والسلام په منډه لاړو نو الله ته تپوس کوي و ما جلکا سشي په تلوار سره تراوسته د خپل قوم نه موسی خلق دی ولې پرې خو ده ته ته په منډراله قال هم اولای علی اثری ویل موسی علیہ السلام هم دی اولای دا کسان دی زما په نقش قدم پسې را روان ورستو واجلت الیک رب لترضا او ما تلوار وکړه تا ته زما ربا چې ترانه خوشاله شي زه په زر ذکر عالم سترانه خوشاله شي په ټیم باندې رسیدل ټیم نه مخ کې رسیدل دا سنت موسوی دي ناراض ته انسان وسکه په دما د روان دي سترګې مګي واجل تو الیک رب لترضا تیم نه مخ کې راتلل ماشاءالله دو رکعات نفل کول په خپل ځای باندې کې ناستل خپل قران چې کوم دی راغستل واجلت الیک رب لترضا ما تلوار وکړه تا ته ای زما ربا چې ترانه خوشاله شې الشوق موسوی دی الله اوس ګور هغه کسان هغه چې ډېپې ډېپې کی ځکه هغه مینا د الله د خبرو سره چې کم د موسی او د غوی شرط وانه د موسی جدا نظر دی د موسی جدا غوونه دي د غوي جدا دي د موسی عليه السلام جدا زړګي دی د غوي جدا زړګي دی یو بادشاہ لیلا راوختلا ورته ته خدونه نمایان نه کاری دا دا دا مجنون دی ولې لیوانه کړ الله فالله لارته بچیا کله چې دی بیت الله ته تله او د سی وای د سی الہی تبت من کل المعاصی ولكن عشق لیلا لا اتوب پلار ورته ډېر په سختۍ وکاته چې دا خوشې ول دی د باندې ما دا پیسې ولا ګولې بیت الله مله میرا وستو دا خوشې ول دی هغه نظر د موسی جدا دی د خلکو جدا دی شوق د موسی جدا دی د غوی جدا دی واجل ته د ناو په لار سر کې را روان دی ډې پې ډې پې کی چې کله بلا رسو موسی علی السلام شتنګ الله اکبر هل تورسه چې الله سره واجل ته الیک رب لترضا تا تدل ترالم چترانه خوشاله شربا الله اے موسی دا اجتهاد د موسی الله اے موسی څه خبري اف سامری تبا کړی دی قال فینا قد فتننا قومک پتا کې سره موږ امتحان کړه ستا په قوم باندې پستانا او گمراه کړی دی ولرا سامری سکه ورلرا استله هغه نه ورلا आवाज استله هغه ټول دغه سکینه را چا پیر دی او دزور ډمبق جوړ دی او یو قیمت جوړ شوی دا په دنیا کې ته څه خبرې اے موسی ټول خلک دغه نه توافونه کوي او دغه سره یو وجد دی یو ډول ډول ډول او یو سرنه ده او خلک دغه نه تیر چا پیرا غړا کوي او عبادت کوي او تدل تراغله وازلهم السامریو ام ارتم یا تاسو اراده لرئ چې نازل شي پتا سو باندې غصه در رب تاسو نو تاسو خلاف کړي زما د واده هغه ویلا موږ خلاف نه ده کړي ستاده واده دریم شکه غوړه ک نو واده وګد شوی دا نه د الله غصه غواړو خو کار سامری را روان کړي خدام د دې غلط شکو چې د سامری خبره ولې د پیغمبر په مقابله کې منای یل من خلاف نه کړه استاد وادي به ملکنا په خپل اختیار ولکننا حملنا لیکن بوج کړه شو په مونږ باندې ورې باندې توکې دی ولکن حملنا سمانه باندې لیکن بوج کړه شو په مونږ باندې بوج کړه شو په مونږ باندې او زارا گناهونه نو هر چا ویلی نه یې کې اویل قربان المال خپل چارګل راکا اویل والا سبا به راوړم زمغه خادي دا ینا یکا مالا خپل چې کوم ده کمر بند راکا مالا خپل واس کټ راکا مالا خپل غړې راکا مال خپل غوت مراکا مال خپل چرګل راکا زمونږه واده ده اوی والی دا فایجزانان او غریبانان خور پړه خدای والی دغه والی بس دی کله چې پوره واته موسی علیہ السلام خو لاړو سامری ته موقع ملاو شو تقریر کړي سامری تقریر کړي سامری تقریر کړي ساجيبه تقریر کړي وای قومه تاسو ته الله والا وای تاسو ته پیغمبرانو اولاد وای تاسو وای چې موږ د دین لپاره هجرت کړي پردې چارګل تاسو سره پردې اسکونه تاسو سره پردې غړې تاسو سره او تاسو لا عبادت کوئ هاي هاي ډېر ګناګاری نو ځکه وای ولکن حملنا بار کړې شو په مونږ باندې او زارا ګناهونه سامری ویل ګناګار شوي په سبانه من زینت القوم په ډول ډال د قوم چې تاسو د قوم ډول ډال راغسته د فرعونانو او دغه په ډول ډال باندې تاسو گمراه شوي نو فقذفناها منګه وغرزول اکالی چې ګناګار نشو فکذالک الق السامری دارنګ وغرزول سامری سامری ویلې رمام دا شعر اور سخت ګناګار شوی درو ګوره حافظه نه باشد مشرک د پاره حافظه یلکه د ګناګار کالونه ورلسه شي جوړ کو سپي او یل چې داستا سوڅ شه ده خدای دې فقالو هاذا الہکم ول داستا سو الہ دې الکه په دې معنی پوهه شوي خپل پوهه شوي که پوهه نه شوي ولکن حملنا فنسی اول اگر خپل اله خطا شوه ال ترالا اگر دل تراغله یا فنسیا هر کا سامری توحید د خپل الله خپل الله توحید پرېخه شای صاحب وای بچړو بچړې کې سات نو ټول په غرق شو سو لکا بنی اسرائیل په ټول تباہ شو صرف اسنا عشر الفا دولس کسان دولس زره کسان ته الله د هارون علی السلام سره محفوظ پاتې کړ نو ټول تباہ شو افلا يرونا اذا نغوري الله يرجو اليهم چې نشي واپس کوله دیو تا وینا لرا او نه مالک دی د دیو د پاره د zarar او نه د نفع نه څنګه خدای دی ولقد قال لهم هارون او پتا کې سره ویلو دیو ته هارون علیہ السلام من قبل په خوا دراتلو د موسی نه اے زما قومه یقینا امتحان کړی شوی دی پتا سمانه پدې تر دې چې واپس شي مونږ ته موسی عليه السلام موسی عليه السلام راغې جلالي پیغمبر نو د قوم سره خطاب وکړه موسی عليه السلام د خپل ور سره خطاب کړي قال يا هارون اے هارون درې کال د موسی عليه السلام نه دا مشرو موسی عليه السلام امیر دی اول العزم پیغمبر دی تورات موسی راغله ویل اے هارون ته څه شي معنی کړې کله چې تا دالی دل چې دی گمراه کېدل تا تابعداري نه کوله زما آیتانا فرمانی زما د کار وکړه زما تابعداري دې نه کوله نافرمانی دې کار وکړه یعنی مطلب دې تا دعوت ولې نه چلاو ته خو زما خلیفہ وې نائب قال یا ابن ام ویل اے دا بھائی بچیا نو د ګری سر نه ونی او ځان ته را نږدې کوم اوه دا به بچیا مور ذکر کوي د پاره د ترحم او د پاره د ترقیق وازما دا به بچیا من سمال را پګیر زما م په سر زما پګیر او سر مې منسا معلومه دا شوا چې ګرا د سنت د تمام انبیو عظمت دا ده چې سره د سماف کې ها کدا نشي کولای نو رسخت رسخت بس کې ده ابن عمر رضی الله تعالی عنہ غامل کله چې حج به کولو عمره به کولا قبض علی لحیته جربه په موټی کې ونی ولا فما فضلا کم چې دا غنه با زیات شوان او اخذه هغه به واغستلا بخاری وګوره 875 کې دارنګ نافع دا عمر فاروق نم نقل کئ انه کان یاخذ ما فوق القبضه چې پاسه د مټی نه با هغه ګراغستلا وګورئ مصنف د ابن ابي شيبه 375 صفحه او تم جیل کی ابي زرع وای چې وو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پلا ګره به په مټي کې ونی ولا نو کم چې زیاتی به ونو هغه به واغستا فتح الباری وګورئ 471 صفحه د انجیل کې یو عظمت ده پریک دی معافی کئی پریک دی معافی کئی ګره دونه وا چې په موټي کې راتللا ای قال ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي په دې موضوع باندې مولانا ګور رحمان صاحب الله دې په قبر اربها کربها رحمتونه وری هغه په تفهیم المسائل کې او خسته بحث کړی دی شافی کافی زه یې دما چې تبوي تا جدای را واستلا پمیند بنی اسرائیل یو موسی جنگ مان دې کړه ک جنگ می کړه تا به بنی اسرائیل له تاسو نس کړه بنی اسرائیل له تبا کړه جنگ مان دې کړه دعوت می ور کړه نور ځان مړ کم څه چلو کم انی خشیت ان تقولا فرقت بین بنی اسرائیل موټه خاور مې واغستا فنا بستوانو مې غرزولا په دې سقي کې وکذالک سولت لی نفسی او دا کار ما ته ځان خیسته کړو دا یو ترجمه ده خو په دې ترجمه کې څو نقصانات یو جواب موافق د سوال سوال جواب موافق د سوال سره نشو دیم رسول دلته من اثر رسول دا سر د اس د جبريل نه نو جبريل ته رسول عام اوقاتو کې نه ویل کیږي دریم پدې کې تقدیرات دي من حافر فرس من حافر من اثر حافر فرس الرسول تقدیرات دی او تقدیرات به ضرورت دی ضرورت ورته نشته سلورم دا چې دا اسرایلی روایت ده دلته اعتبار ده خپل ترجمه او خپل ترجمه او صحیح ترجمه او سواوري قال بصرتو ز په شما ز په شما بما لم يبصروا به فاغسبانه چې دیو پنو کویا فلبستها وس مې د موسی عليه السلام سنت پرې خو دو الکه ولې دې پرې خو دو الله دې غر کا وکذالک سولت لي نفسي ځان را تداکار خيسته کا چې موسی وس پرې تابعداري وکړه وسه مکوا وی شوی کنه بیا وکړي قال بصر تو وای څنګه معنا وکوي زپوه شما په سبانه چې دیونه په دیونه په شوی پاره